مخکې صورت کې مزامین کوم ذکر شو د دې کې په ترقې دي دا غینا مخکې صورت کې ویلو د باس بعد الموت باره کې کذالک الخروج دغه شان تاسو براو وخت کله شي د قبرونو دلته په ترقی کوي چې انما توعدون لصادق تاسو سره چې کومه وعده کیږي دا وعده رښتینی ده دویم ربط دا دی مخکې په باب د توحید کې ویلو فسبح بح فسبح بحمد ربک نو دلته پاغه منه طریقې کوي چې ففروا الى الله الله طرف ته منډه وکړي بیا دعوه د دې صورت اثبات د باس بعد الموت باغی به شواهد ذکر کړي او خلاصه د دې صورت صورت تقسیم د دوو بابونو ته اول باب 24 آیات پورې دی پدې کې اول سلول شواهد ذکر کړي په ابتدا کې او بیا به یو شاهد ذکر کوي په اوم امر آیات کې پنځه شواهد دي په ابتدا کې بیا به پنځه حالات ذکر کوي د مکذبینو بشارت پور کوي مؤمنانو ته په پنځو صفاتو دا غو سره دا غو پنځه صفات په ذکر کوي والزاريات ذروا فالحاملات وقرا قسم دې پاغه هواګانو منی الوزون کو قسم دې په هواګانو الوزون کو منی په الوزول سره کله چې هوا راشي ګرد غبار اوچت کی فالحاملات وقرا دا قسم دې پاغه هواګانو چې پورته کون کې دی بوج لره ور په دې کې موصوف په دې توجیه کې یو دی او صفات ګڼ دي موصوف سره هوا هغه هوا یو نور ګڼ شي صفات دي لیکن دې کې یو توجیه بل ادا ده چې د دې موصوف سره هر صفت جدا جدا کی جدا جدا صفات ولا راو بس زینو په مختلف علاقو دا دویمه توجیه حضرت علی رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه نه ابن کثیر رحم الله نقل کړی دا والجواب قسم انما توعدون لا صادق یقینا آغا چې تاسو سره وعده کیږي لصادق خامخا ضرور دار اشتیا ده دا ټول په دې منی گواهی د هواګانې په دې گواهی وریځې په دې گواهی کشته په دې گواهی ملائک په دې گواهی چې انما توعدون لصادق یقینا هغه چې تاسو سره وعده کړي چې لصادق ضرور رښتیا ده دا رښتیا دي وان الدين لواقع یقینا جزاء ضرور خامخا واقع کیدون کیدا کی جزاء سه روز د قیامت چې پاغه به خلقو ته جزاء ملاويږي اغه روز واقع کیدون کینا والسماء ذات الحبك داغه پنځم قسم دی مخکې سلور ذکر کړو کړ شواهد دا پنځم شواهد دی شاهد دی والسماء ذات الحبك قسم دې پاغه اسمان باندې ذات الحبک چاغه د غنو ستور والا دې حبک ویل کېږي اصل کې مضبوط قوي ده دارنګ ویل کېږي چې پکې لارې کرخي وي لکه انسان مضبوطه کپړه واغوندي کنه او پاره کې کرخي هغه تم حبک ویل کېږي د اسمانم د قشان دی ځکه د تکل الله وی صفت کې ذکر کی طرائق چې په دې اسمان کې طرائق دي نو کرخې دي پکې کم لاري دانګ مختلف اوصاف د اسمان ذکر کی دلته څه حبک معنی څه مضبوط یا د ډیر ستور والا یا د خایس او د نمایش والا والسماء ذات الحبک قسم دې پاغه اسمان باندې چې خاوند ستورو دی یا خاوند خایست دی د آرایش والا دی د زینت والا دی انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو یې پاغه وینا مختلفه کې هغه وینا مختلفه څه شي ده وینا مختلفه ده د څوک د الله بارک یو راي ساتي چې الله صفات راخلي مخلوق لور کوي یا د الله د پر څوک تشبیه جوړي دارنګ نبی علیہ السلام بارک مختلف رائے دي نبی علیہ السلام ته کله به مشرکین ساحر دي کاذب دي مجنون دي او مؤمنانو به صادق دي او امین دي دارنګي د دا قیامت باره کې د کافر سره وا اذا متنا وكنا ترابا انا لمبعوثون چې مون خاورې شو اډو کې شو مون به دوباره ژوند کې ګونر بیا نشته نو انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو یې پاغه وینا مختلفه کې تاسو وینا یو نه ده مختلف اقوال تاسو یوفک عنه من افک واړل شو د دینه هغه څوک چې واړول شو یو فکو واړول شو نه گمراه شو ظل عنه من ظل گمراه شو د دینه هغه څوک چې گمراه شو لار کړی واخت د قران نو واخت د دې پیغمبر نو واخت د بل طرف ته گمراه شو نو د دوه د خبرې ټولې د اٹکل دي په توک من خبرې کوي نو الله قتل الخراسون تبعی دا د پاره دا غتوک منی خبرو کوونکو لا خراس چې په اٹکل خبرې کوي په توک خبرې کوي اندازې منی خبره کوي دا خبره صحیح ده که غلطه ده کله صحیح شي کله غلط شي نو دو اٹکل وینا دا چې پیغمبر ته مجنون دی ساحر دی قیامت نه منه دا ټول په توک باندې خبره وي پاټکل باندې الذين هم في غمرة ساهون دا هغه کسان دي چې دوی دی په جهل او په غفلت کې غمره ویل کېږي جهل تنا پوهه تا نو چې کله دغه جهل راشي کنه نو بیا انسان کې سره دي سهو راځي سهو نو غافل شي دا هغه کسان دي چې دو کې جهل دی او غفلت دی یسالون ایان ایان یوم الدین دوران تپوس کې اوس تپوس کې ایان یوم الدین کله به ورځ د قیامت د قیامت درجه تپوس کې یذوقوا حریقکم وسکه خپل غ سوځیدل په دنیا کې تاسو غوښته کنه چې موږ زرغونه لاړې آخرت کله دې قیامت کله دې عذاب کله دې نو هاذا الذی کنتم به تستعجلون دا هغه سیز دې چې تاسو په تاتل ور سره غوښته په تادې سره غوښته دا هغه عذاب دې ان المتقین فی جنات و عیون نو دو محسنین احسان کوونکي او اخلاص کوونکي وو کانو قلیلا من الليل ما يهجعون ګوره د جنتیانو اوصاف ذکر کړي کانو من ال... من الليل کانو قلیلا من الليل ما يهجعون او دو ډیر کم د شپې نه ما يهجعون هغه بچ دود کېدل صبرنا کې کله ناسي بس کچاره کړه خدا کچاره نه کړه ونه دی راک نو دی دوانو قسم خلق لدی ورکی دا نه چې یو سوالګرن دی راشي سې شیره کدی دی پیټ سټ ته دی وګوره اته اوس پیسې غواړي راځه تعالی مزدوري وګورم اته له دا وکم روان شي ور سره الله وی قول معروف خیر من صدقه یتبع هذا خوینا ورته وکړه وای چې زال ما معاف کا الله تعالی راکې زال معافي ته نو غرزه لري کا نو دې ورته شروع شي تعالی مزدوري ګورم ستا سټ داسې دی دومره باډي دی دا ما نه تکړای او ما نه پلان کې او ور بچي ولا 50 روپۍ یا 10 روپۍ خبري ورته دی یو کروڑ روپو کې وفي الارض آیات للموقنين چندو ولا چې راځي جمعه کې اعلان وکي کنه دی به شړی ورته وچلی تریو شي نور کوم ورکو چې سره تروای استاد کور ګیټ کې خو اعلان نه کړی د الله په کور کې ولر اعلان وکړ کړه دی غواړي ورکا کړه دی نه غواړي مور کا هغه هم تاسو ته اختیاري خبره کړل به راکې امداد وکړ هغه ورته د مدارس خدمت کې لګیا دي نو کته دې کې لشل روپۍ ورکړي چلې وفي الارض آیات للموقنین او په دې سمکه کې ډیر دلایل ډیر نه خېده فرض یقین کوونکو د انسان سترګې ته وګوره سو پردي دي پدې کې کوم زینه پکې دا رڼا را روانه ده او مخکې ته څنګه رڼا ښکاری شه بیا دې سر کې وګوره سو قوت الله پکې را جمع کړ دي تمام قوت الله په دې سر کې را جمع کړ دي قوت شامله قوت ذائقه قوت سامعه ګور رزقونه الله په اسمان کې خې دي حرس مکوا کوم شی چې الله تعالی مقرر کړل تا ته ملوي چې تعالی الله نی مقرر کړي تور په ځان وجنه تا ته باندې ملوي ځکه یو په سما رزقکم د رزقونه الله اساس ما سره دي او بل وما توعدون غسی چې تاسو سره وعده کیږي او وعده دې څه شي دا او خو یا جنت ته چې دا غي وعده کیږي نو هغه بره ده کنه تا پرب مې دي قسمي رب د اسمانونو د زمکو عالم دې قسمي انه لحق یقینا دا خبره حق ده کومه خبره دا راتل د قیامت اتیان د قیامت دا یقیني دي مثل ما انکم تتقون تنتقون پشان د هغه چې تاسو خلینه خبرې وباسئ څنګه چې ستاسو خلینه خبرې راوځي کنه خبرې کوي هل په معنا د قد دی یقینا راغلی تا ته خبر د ملمنو د ابراهيم عليه السلام المکرمون چې عزت منو المکرمون عزت کړی شي عزت من ګور په دې کې واقع د ابراهيم عليه السلام کې مختلف فواید دي خو یو فایده پکې ده چې د ملمه ګور عزت کوي ستا خواله چې ملما راغی غ ملما عزتمن دی ابراهيم عليه السلام خواله ملائک راغلي هغه پی جنینا چې څوک دي د قوم قوم نه دي کوم زین راغلي قراغ لل داغه خواله ملمانو عزتمنو معزز ملمانو ستا خواله چې څوک راشي د عزتمن دی کته غ ملمت سپګوري د خپل سپکی د دې وجنه د ملما عزت کول فقالوا سلاما نو يا والسلام عليكم قال سلام ابراهيم عليه السلام وعليكم سلام ابراهيم عليه السلام ورجاب ور قوم منکرون قوم ناشنا ناشنا قوم دې نه پیژن څوک دي سلام وکنا غو کیناستل نو فراغ الى اهله راغه معنا راغه راغ الاهلی خپل حال ته خو پټ راغه دا راغه معنی پټ راتل دغه ملمنو ته ونی وی چې چې بس کوي یخ بس کوي ګرم بس کوي ډوډۍ به خوري نه نه ملمه ته وګوره چې روټۍ ټیم دې چې روټۍ ولا ورکا چې ټیم دې چې ورکا ویجی ګرم سکی کې یخ او شینه بس کوي که پيو والا اے چې خنس کی عام صد چې خنس کی مطلب مسکا ولی ملمه ورته خنخ کاری هغه یو دغلی کلی وی چې چاله کومې زنانه لچی ملمه بدی شي کنه وی شیطان وی دامه خزه ده کومې زنانه لا چې ملمه بدی شي سپک ورته ګوري شیطان په خوشاله ګنډیر زیات شیطان وی دامه خزه دی وجنه ملمه چې راغی دغه به انتهایی عزت او احترام کوي او دا د پښتنو یو روایت دی چې د ملمه عزت ساتي احترام کوي نو د ابراهيم عليه السلام ته داخل شو سلام وکړو نو فراغ الى علي ابراهيم عليه السلام داغونه تپوس نه کړي په پټ راغ الى علي خپل حالت فجاء بعجل سمين نو راوړو یو سقې سمين پیړ موټا سربا یا سمین ریت کړي شوی ډیر پیړو خوري تیک ځکه عرب چې دا روغ ساوري رته نو ریت کړي نو راي ورته فقربه الیهم قال لا تاكلون نو نږدې کدو ته نو چې لږ ساتو شو هغه خوراک نه کاو اخو ملائکو ابراهيم عليه السلام خو نه پیژندل ابراهيم عليه السلام ورته ولې نه خورای لا تاكلون ولې نه خورای نو هغه د دې جواب ورنکنو فوجس منهم خيفا زړه کې وساتل دین یاره پس زړه کې ویره دي خوف راغی قالوا لا تخف ځکه انسان چې کله ویری کنه چهره یې لغونه بدل شي کډې اعصاب مضبوط سړی و مې کنه او بیا معمولی چهره کې فرق راځي ځکه دا مخ د انسان ټوله شیشه ده انسان چې کله و شرمېږي نو مخې سور شي چې و یریږي مخې زیړ شي دا مختلف حالات دي هغه حالات مطابق انسان کې دا مخ خوشاله شي نو مخې بل شان شي چې غمجن شي مخې بل شان شي په دې مخ باندې هغه ټول آثار را څرګندېږي دور ته لا تخف مې یریږي وبشروا بغلام علیم زیر ورکړه تا په غالک عالم علم ولا سره چې تیز ده سره لکنه یو دم وای زما په بچی کې دا څنګه چل نو فسکت وجهها وای وه خپل دا مخ یا وچوله په پلانو کوته باندې داس یا مخ خپل ولکه د غام خو عادت کنه چې خبره په ناشنا ولګي نو دا کوته ځنې خلق یو کوته وي داس ازنه پورا د الله سره چ نو دې داس ټول کوته را سره واچولې وچوله یا مخ یا فی سرتن ګور دلته ورته ویل المسرفين او مخ ورته ویل قوم مجرمين مجرم ورته ویل ته مسرف وي ولی مسرف هغه ته وي چې هغه ګناه کوي خو پټ کوي او مجرم هغه ته چې هغه په سرګنده ګناه کوي اجرام نو دوی دوه دوه کار کول په سرګنده به ګناونه کول نو پټ پم کول نو ځکه ورته مخکې مجرم وي رسول ورته مسرف وي نو او غرزول موږ دو په دریاب کې وهو ملیم او دی اوس ځان ملامت کو وهو ملیم وهو ملیم لنفسه خپل ځان ملامت کو ملامت کوي څنګه کلمه شروع کړه لا اله الا الله سوره یونس کې مخکې تیر شي کلمه شروع کړه د ځان ملامت کو ملامت شو چې سره ما خو بد کړ دا عذاب راغی روز شپه مذکر او مؤنث دارنګي جاندار او غیر جاندار دا ټول کتابر اسمان او زمکا دا ټول الله عرش می زوج پیدا کړ دي لعلکم تذکرون د دې څه مطلب شو لعلکم تذکرون چې هر شی می جوړه پیدا کړل تاسو ته نه پن واخلای پن څنګه ګوره د دنیا د پاروم ځان له زوجو ګوره کنه زه منډه کوي دین د الله ته ففروا الى الله ففروا منډه کوي الله طرف ته د شیطان نه الله طرف ته لاړ شي د بد عملونه بد عملي پرې الله طرف ته منډه وکړي اشاره ستا چې کله ته نیکای کار کوي نو سستی مکو منډه واغتر تادی کو زرزه تادی به د نیکای په کار کې کوي چې نیکای کار نه بیا پاره مې کو خیر دی نو ففروا الى الله ځکه باید ځینې کوي سابقو الى مغفره سابقو الى الخير سبقیت کوي منډه وي مقابله کوي اني لكم من نذير مبين یقینا زه تاسو د پاره د الله تر طرف نه ير ورکونکم سرګند ما زه تاسو يرو مداغنه ولا تجعلوا مع الله اله اخر م جوړوي سره د الله نه بل اله چې تی اله غني نور الها جوړي مول جوړي اني لكم منه نذير مبين یقینا زم تاسو ته ير ور کون کې ښکارا ګور مخکیو مني لكم منه نذير مبين نور پسې آیات کیو ما وي مخکنی کی اشاره ست ده چې زه ير را کوم تاسو ته د دنیوي عذاب نه الله وی دغه سي ما اتل الذين نرات لاغه کسانو ته چې مخکې د تاسو نو من رسول یو پیغمبر الا قالوا ساحر او مجنون مگر وی بدو چې دا جادوګر دی او مجنون لیونه دی پیغمبر ته به لیونه او جادوګر وي اتواصوا بي بل هم قوم طاغون رستنی بچ دی ولیدل مخکنی به دی لیدلو او رستنی مشرکان به دی ولیدل تا به شي مخکنو چې تر رستنو توصیت کړل اتواسو به آیا دو یو بل توصیت کړی دی په دې خبره د پیغمبرانو په مخالفت د قیامت په نه منلو د شرک په کولو دا داسې لکه یو بل چې وصیت کړي اقا شان خبرې کوي اتواسو به د نوح علی السلام په وخت کې مشرکانو کومه خبره کوله کنه اوس لاشه مشرک سره اقا خبره هغه اوس کوي هغه مخ د انسانانو پیریانو کې معلوم څوک هغه مؤمنان څنګه معلوم مراد دي انسانانو کې پیریانو کې مراد څنګه څوک دي مؤمنان چې دغه معنی دي پیدا کړي مګر خپل عبادت لپاره او یا استعداد د عبادت نه په ټولو کې پیدا کړو ټولو کې استعداد څو د عبادت د مشرکانو کې مو کافرو کې مو سکانو کې تمامو کې کارونه سړي لکې رزق سړي لګټي نو الله دوستان رزق کټي الله وینا نه دا زما غلامان دي زما عبید دي خو ما اريد منهم من رزقين زنه غواړم د دونه سر رزق سروزي وما اريد ان يطعمون ان غواړم د دونه چې مال خوراک راکای نه تنه خوراک غواړم نه تنه رزق غواړم ګور رزق عام دی پیسې دي مالونه دولتونه دي غنم دي جوار دي نور مالونه تمام هغه وعده یقیني واقع کیدون کی دا د مخکې ذکر شو نو دلته یوازې تخصیص په وعده پورې مکوا ان عذاب ربک لوا ان عذاب ربک لواقع ستا درب عذاب واقع کیدون کې دي ما له من دافع هغه د سکلری کول نشي د فکول نشي هغه عذاب صدر بم را روان دي دیم را پتا دي مخکې ذکر کړ افتتان بالنار سوځول ذکر کړ په اور باندې چې دا خلق به په اور سوځي نو دلته ذکر کوي چې الله به دغه اور ته بوزي او دغه اور ډیر هیبتناک دی دریم رب دا دی مخکې بشارت اجمالی ذکر کړو په دریو نقطو سره نو دلته بشارت تفسیری ذکر کوي او صفات د مؤمنانو ذکر کوي داوه د دې صورت اثبات با اثبات الموت بوقوع العذاب چې دا با اثبات الموت یقیني دی د مرګ وروسته ژوند یقیني دی خلاصه د دې صورت دا صورت منقسم دی دوه بابونو اول باب تر 29 آیات پورې دی په دې کې ابتدا کې 15 شواهد ذکر کړي بیا په دعوه د صورت ذکر کې چې ان عذاب ربک لواقع بیا په تخویف ذکر کې په وجوه تسع سره والتور وكتاب مستور والتور قسم دې په تور باندې قسم دې پاغه میقات د موسی علی السلام باندې چې کوم ځای کې هغه الله سره ملاقات کړلې ولی ځکه دغه ځکه موسی علی السلام د څو کسان تیر 70 70 کسان وسره تیر هغه الله وجلو کنه عذاب پر ایستو هغه ارین الله جهره هغه د موسی علی السلام سوال کړو چې مونږ ته الله مخامخخه نو الله پاغه عذاب راځي نو الله وی دغه تور گواه دی چې زه عذاب ورکوم دغه تور دغه کوی تور گواه دی چې زه عذاب ورکوم څنګه می چاغول ورکړ وکتاب مستور فی رق منشور هغه کتاب لیکل شوی هغه کتاب چې لیکل شوی دی په هغه قسم دی فی رق منشور په هغه پانو خورورو کې کتاب نه مراد کوم کې تورات ته چې هغه پانی سه هغه لوح الواح کرم موسی علیه السلام د الله ور کړو کنه یا هغه تنه مراد دی یا رق منشور رق ویل کیږي هغه پانی ته د سرمنی چې په خاو په خاتونه لګل نری سرمن و بالکل توګلی بو فی رق منشور په هغه پانو خورورو کې اشاره ستا چې په دغه کتاب کې د اقوام مکذبه او د اقوام معذبه دا غو ذکر دی دا غو ذکر دی نو دغه قران دغه کتاب تورات په دې گواه دی چې زه د عذاب ورکوم اول بیت المامور هغه کور آباد کړی شوی پاغه قسم دی قسم دی پاغه کور آباد کړی شي باندې بیت المعمور کوم دی کوم چې د کعبه لپاس کوم کور جوړ دی اوچت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه کله معراج ته لاړم کنه نو کله و مسمان ته لاړم نو الته د فرشتو سکن مولید د فرشتو یو ځای مولید چې هغه به عبادت کوي پکې بیت المعمور هغه داسې زیری چې 70000 فرشتي روزانه ورته دندې کومه فرشته چې ورته نن لاړه کومه ملائکه نو بیا دوباره دا غي نمبر نه راځي تر قیامت پورې دا غي نمبر چې څنګه لاړه عبادت کوي راوته نو نور 70000 دي کله نه چې الله باد کړی دغه دي د قشان چل او د هغه ملائکه بیا دوباره نمبر نه دراغلي هغه د بیت المعمور هغه بینی بر د کعبه لپاسه دی یا بیت المعمور نه مراد څه شي دی دا کور آباد کړی شوی بیت الله نو د بیت الله په خوا کې عذاب راغلی او په چا باندې ابراهیم باندې راغلی کنه هغه تبا کړو اصحاب فیل نو دا کعبه په دې باندې گواه ده دیم گواہی کوي او وسقف المرفوع هغه دریاب چت شوی وسقف المرفوع هغه چت چت کړی شوی چت کوم اسمان دا اسمانو چت کړی شوی دی اسمانم گواه دی په دې باندې دی اسمان څومره عذابونه د خلق لیدل لاندې څومره د اسمان لیدل دي چې څومره قومونه الله تبا کړی دي نو دا اسمانم په دې گواه دی والبحر المسجور هغه سمندر ډک شوی د وبونه یا والبحر المسجور هغه سمندر اور په لګولې شوی قیامت پر دې پدې منه بور لګی کنه اوس هم د دریاب لاندې اور بلی یو طرف ته بازینو کې هغه لاوی چې سرګندېږي دغه دریاب د مکه کې لاندې دی پکې نو ول بحر المسجور هغه دریاب دک شوی د وبونه دا څنګه گواهه ځکه په دې سمندرو کې قوم د نوح علی السلام غرق شو او فرعونیان غرق شو دا قومونه الله غرق کړو کنه نو هغه په دې گواه دی چې دا الله قادر دی په دې منی چې ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب ستاد رب خامخ واقع کیدون کې دی ما له من دافع نشته د غیر رسوک منه کون کې دفع کون کې چې څوک راشي د الله عذاب په تاسو نشته مور معنی څه مور الته معنی ګرځي مور صحابه دي پشان د ګرځېدو وریځي نو تمور السما چور لبا ګرځي به د اسمان مورن په ګرځېدو سره چولېدو سره وتسير الجبال سيرا او روان بشي دا غرونه سيرن پر روانې دو سره د دې زمکه نه الله دا غرونه لر کی کنه زمکه به خالی کی یوم تبدل الارض غیر الارض یوم یدعون الی نار جهنم دعا الله وی په دغه ورځ به یدعون الی نار جهنم د کی بور کولې کېږي دوته په دې دوزخ الی نار جهنم طرف د دوزخ ته دو چې کله دوزخ تر روان کی کنه نو ساتنه بوله د کور کی نو بیا به دعا په دې سټ کې بوله د کی دا د کا پر سټ کې ورکول یو سړی روان شاته نو سټ کې دي کور کې هغه پړ مخر ته وي دغه شان دي کول ور کوي یدعون الى نار جهنم دعا ځکه ته په دنیا کې موحد ته سپک کتل کنه موحد ته بد کتل پیغمبر ته صحابه او ته دغه تابعین ته دې ټول ته سپک کتل نو قیامت پر دې الله بدلم دقه شان بدایو بیزتی بکې په سټ کې ول دي کې ور کې دی وروان مخکې سورې زاریات کې بو نمبر آیات کې څه وي قالوا ساحر او مجنون دو پیغمبر دې دا خو دیوانه دی او جادو یا جادوګر دی نو اوس ورته افسحر هذا ادا تاسو چې اوس راغلی دی میدان محشر کې ولاړی دوزخ کې ولاړی افسحر هذا ادا جادو دی ام انتم لا تبصرون یا تاسو نه وینئ وړاندې تاسو ښکاری کې نه ښکاری که صبر کوئ نو صبر کوئ تاسو مرزي ده الله ورته انما تجزون ما كنتم تعملون یقینا بدل درکړي کیږي تاسو ته ما كنتم تعملون هغه په سبب دا غمرون تاسو کول ان المتقين في جنات ونعيم متقين تزير ورکي یقینا اوس چې کوم د موحدین مدارس دي کنه هغه سره څوک امداد نه کوي موحدین مولیان سره څوک امداد نه کوي څوک ورته ډوړی ست نه کوي د چي ست نه کوي نو قیامت پر ځای الله بو یقال لهم او ویل شي دوی ته کلو خړای ادا خوراکونه دي خړای ارشد دي واشربوا اس کې تاسو سره حساب نشته هني ان مبارک دي شي تاسو ته په خوشاله سره خوري هني ان هغه خوراک ته ویل کیږي هغه خوراک باره کې ویل کیږي چې څه مشکلات پکې نه حاصلولو کې تا ته پاسانه سره ملاو شي هني ان خوره په خوش هضمه سره بعض وخت خوراک راشي خو چړنی ان پوختي خلک یو خري په خېټه درشي نه نه هني ان خوش هضمه ده خوش هضمه په خوشاله خره خوش هضمه ده وزوجناهم بحور عين الله یوازې بدینه پریدم مرګره بدلوم را کوم وزوجناهم جوړی به در کوم تا ته یا زوجناهم په نکاح به در کوم تاسو ته ملګری کوم بر تاسو سره به حورین عین هغه حوری عین چې د خسته سترګواله وي ګور مرګره در را کوم خنه وینه ویږي بدمور بنی خسته وي عین د خسته سترګواله وي نو الله وی دا زوی بولم دا غسر یو ځکم چې دی هم جنتی دی موحد دی خو د درجه کمی دی خیر دی الله زبغه درجه زیات کړ والذین آمنو هغه کسان چې مان راوړل او تباتم سوریتم به ایمانهم چې تابعدار تابعداري کړی و د دوه بچو د دوی په ایمان کې ایمان څخه یو څه شی ورته ایمان د دوه دغه یو موحدینو نو الحقنا بهم ذریتهم نو یو ځای به کوم دوست سره بچی ددو جنت کې به یو ځای کو خو چې کله یو ځای کو داسې نه یو ځای کو دا که سړی چې جاز کې زیاده دی ګاډي کې دي کنه نو سړی ته مخ کې سټ ملاو شي هغه ولګي مرګري روستو ناسي نو هغه روستو کسته تر ازم مخ کې کینه خیر دی ته په دې بزنس کلاس کې کینه خو زه به خپل مینه کې سره روستو کینم نو ځان هغه وای کله سره ولي سیاحت سره ولي رسلو ادا بل مرګ خپل مخې بوزي بل کس الله وی داسې بنئ چې دا پلار امور دوګن زوله کم کته درجه تراولم نه نه دا زوی بوله بره درجه ته بوزو وما علتناهم من عملهم نه بنیمګړي کو منګه د عملونو د دونه صحیحه څه عمل به کمیږي نه غره دا سی بنېږي چې د پلار دغه عمل نه به عمل کم شي نه نه شي بنه کمی کل امرئ بما کسب رهین وزین کې وهم راغی چې یا الله یو پلار دې دا غسر ته زوی یو ځکای په جنت کې خو یو زوی دې د پلار مخالف دی دغه د دین مخالف ته دوزخی دی نو د پلار ته به نقصانی دا پلار چې د دوزخ نه د جنت نه دی په د ځي په سر خو بنه راوځي الله وینا نه کل امرئ بما کسب رهین هر سړی په خپل عمل کې خپل د عمل انتظار دی کې یا خپل په عمل کې بندې غاڼه شوی دی رهین غاڼه شوی خپل په عمل کې به د منتظر داغه د جزا او د سزا خپل عمل په انتظار کې وي د پرندو د مختلف قسمه غوخي مختلف قسم میوي د الله موږ نور زیاتو دور لپاره مما دا غنه اشتهون چې اشتها کوي د دوسره سچ د دوسره غواړي په هغه بر الله زور کوم يتنازعون فيها كاسا لا لغون فيها ولا تاثيم یتنازعون فیها د دې دوه معنی دي یتنازعون فیها جنگي با په دې جنت کې کاسن ګلاسونه کاسي چې سکی کنه لکه اوس څنګه انګريزان شراب سکی او بل ګلاسونه راوچي دا سي جنگي به یو سره ګلاسونه او یا یتنازعون فیها کاسن د یو بل نه بر اخلي دا ګلاسونه یو بل نه یو بل خوانه براخلی دومره محبت په یو بل سره جنتیان یو بل نه براخلی ګلاسونه دا کاسې به یو بل نه راخلی لا لغون فیها نه به پاره کې بے فیدی خبره لغو خبره او پکې نه ولا تاسیمه نه بده کنز بده کنزل خبره د ګناه خبره ځکه دنیا کې چې لسه خبره شي کنه یو د پښتنو غب شپي یو بل سره چې ملایي کې اول شپږه کنزل یو بل ته بیا روس لاس ملاوي زیرا زیبا په دو باندې طواف ته طواف ولي وي ځکه بار بار چکر پکې چلے لګي کنه نو یو طوف عالم بار بار بزی زیرا زیبا دا الکان غلمان خدمتګاران الکان وي دلته ورته خدمت غلمان وي او رسو سوره واقع او سوره دهر کې ورته سوې ویلدان ارته ورته لکان وي دا دي خدمتګاران یت یطوف علیهم غلمان زیرا زیو په دومنه هغه غلامان مزدوران خدمتګاران د دو د پر کان نوم لؤلؤ مکنون ته وای چې دا مل غلری دی پټه ساتل شي د غلکان به دومره قصه حور خو پرې دا د غلکان به دومره قصه ستا خدمتګاران ته به وای چې دا چې ملغلری دي او ملغلری کوم ملغلری کوم چې په سپای کې پټي هغه صدف نه چاغي کوم پټي وای چې کولاو کې راو بس هغه پړقېږي تازه واقبل بعضهم على بعض يتسالون مخامخ بشي بعضی د دې جنتیان نه علا بعضین په بعضو من يتساءلون یو بل نه به تاسو نه کوي یو بل سره خبري شروع کی نو مؤمنانو باندې تکلیفونه راځي نو فمن الله علينا وقنا عذاب السموم احسانو کو په موږ باندې الله ووقنا عذاب السموم او بچ کړو موږ داغه عذاب د ګرمي هوا نه السموم ګرمه هوا انا كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم یقینا و موږ پوخا دو انتظار کو د نبی علیہ السلام د مرګ ام یقولون شاعر بلکې وې دو دا شاعر دی ګور لیونیو کله ورته وی لیونه دی کله وی کاهن دی ساحر دی کله وی شاعر دی نو چې لیونه شو کاهن شو نو شاعر د کوم راغی شاعر خو لیونه نه نو دو دا درې وړه صفات یو ځای کول نو مطلب څه د پخپل لیونی دي نتربص به دوی موږ انتظار کو په دې پیغمبر باندې شي ریب المنون هغه حوادث د زماني ریب المنون ریب ویل کی کمول ریب ویل کیږي حوادث ته شک ته ویل کیږي ریب اصل کې ویل کیږي څه ته شک ته څه مطلب حوادث ته نه دي کې مراد دي او منون د من نه دي من ویل کیږي کمیدو ته حلم ویل کېږي بالغ کېدل بلوغ تر رسیدو ته ویل کېږي حلم او د دغه نه د احتلام نو ام تامرهم احلامهم ایا حکم کوي دوی ته عقل د دوی یا احلام حلم خوب تم ویل کېږي زای چې دا قران نه منای او دا قران نه تاسو انکار د ایمان په نه راوړی زه یو جمله د دې په شان راوړی یو خبر راوړی فلیاتو به حدیث مثله پس راوړی یو خبره په شان د دې قران په فصاحت او بلاغت کې زه قران په شان یو خبره خو راوړی کنه چې تاسو وای دا ځان نه جوړ شي د پیغمبر ځان نه جوړ کړ دي نو دا پیغمبر خو بنده دی کنه تاسو شان ان کانو صادقین کې تاسو رښتینی چې ګوره تاسو دې پیغمبر باندې تان وای نو دته خدا کتاب خالق ورکړل خپل نو تاسو کنه هغه خالق نه پیدا کړی تاسو خو ما قلا پیدا کړی کنه تاسو په خپل پیدا شي یا تاسو به فیدی پیدا شي یا تاسو د ازمک اسمان پیدا کړل هم خلق السماوات والارض آیا تاسو پیدا کړل اسمانونه ازمکه بل لا یقینون بلکې دوی یقین نه کوي تا په دوه منی یو ټیکس خېده یو جرمانه دی خېده غرامه دی پیخې ده او دو دغه غرامې نه درانه شي تنگ شي دي پریشان شي دي نو ځکه ستا خپل نه راځي خبر نه مني ام تسالهم اجرا آیا ته غواړي پیغمبره د دونه مزدوري د دونه سعی وزغړي فهم من مغرم نو دو دغه تاوان نه مسقلون درانه شوی دي مغلوب بشي په خپل کېد کې لکه مخکې تیر شي دي کنه لا ي... لا يحق المكر السيء الا باهله په خپل کېد کې وخت خپل راګیر شي کوم کېد چې دوی کوي فالذين كفروا هم المكيدون پس هغه کسان چې کفر کړل د دوی نه نو راګیر بشي په خپل مکرونو کې ام لهم اله غیر الله ايشته دوی د پر اله غیر د الله نه الله وی یقینا هغه کسان چې ظالمان دي هغه د پر عذاب دي مخکې د قیامت نه مخکې د قیامت نه کوم عذاب یا خو په بدر کې الله تعالی عذاب ورک یا مخکې د دین څخه دی قبر عذاب چې دول الله به عذاب ورکي دون ذلک مخکې د دینه د دې قیامت نه مخکې عذاب پسې کې د قبر کې عذاب قبر عذاب برزخ سورته نجم د دې سورته رب د مخ سره یو سوجو سره دی مخکې زواجر ذکر شو مکذبینو ته نو په دې صورت کې استدلال کوي په دلیل د اتباع داغو د خواهشات او ګمان پاغي ول زجر ور کوي دویم ربط دا مخکې ذکر شو وقوع د عذاب په مخکنی صورت نو په دې ذکر کې په دې صورت کې ذکر د سبب د عذاب ذکر کې چې هغه شرک کول دي چې دوه مې د عذاب ولې راغی د وجې د شرک نه دریم ربط دا دی مخکې زجر په انکار د رسول او د قران سره زجر الله ورکړ چې د قران او د دین انکار مکوئ نو دلته من کوي د مقا... دلته مقابله کې ذکر کوي صدق ذکر کوي د قران او پیغمبر چې دا رښتینه پیغمبر دی راشه دی ومنه دعوه د صورت دا اثبات صدق الرسول اثبات د صدق د رسول کې په دې صورت کې خلاصه د دې صورت ته دا دوه بابونه ته منقسم دي په دې کوم اولنی باب کې 29 آیتونه دي نو دې کې دا ذکر کوي چې د پیغمبر کومه خبره چې دا وحی ده دا شی دا ومنه د پیغمبر خبره دارنګ ګمانونه مکوي ځکه زیات ګمان چې دی دا خو ګناه دی دارنګ پدې کې به شهادت ذکر کوي په ابتدا کې په دقه باندې صداقت د پیغمبر باندې چې دا پیغمبر رښتینی پیغمبر دی او بیا به حالات د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کیو د جبرئیل په نه حالات سره داغه احوال په ذکر کې نه نه حالات سره والنجم اذا هوا قسم دې پاغه ستوري منی اذا هوا کله چې دې را کوشي اذا هوا کله چې دې را تاوشي د نجم کې مختلف معنی خلق کوي د نجم ناخلی سوریا هغه ستوري د سوریا یا هغه موسمی ستوري یا د سوریا سره وستوري نو قسم دې پاغه سوریا ستوري منی اذا هوا کله چې د کترای شي ارتاو شي کله چې را کوشي خپل زینه یا د نجم نه مراد څه شی دی قران والنجم قسم دې په دې قران اذا هوا کله چې دې را کوشي نازلېږي کله چې دې را کوزي او دا قسم پس ما ظل صاحبكم وما غوا چې نه دې بلاري شوی تاسو مرګره تاسو دا خیر خوا وما غوا نه د حد نه تیر وته ما غوا د د حد نوم نه تیر و دې فسا ما غوا د پریشان شوی هم نه دی و ما غوا ما ظل صاحبكم وما غوا او ګورا وما ينطق عن الهوى نکې دې دا خبري د خپل خواهش یا نه کوي د خبرې د خواهش د وجنه د د چې کومې خبرې دي دا د خواهش نه دا خو ټوله وحی ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ان هو نه دا دا خبره چې د پیغمبر د خلی نه راوتی دا الا وحي مگر دا خو وحی ده یوحا چې ته وحی کیدې شي ګوره د پیغمبر د خلی نه چې کومه خبره راځي دا وحی ده کومه خبره چې راو وحی خفي ده یا وحی جری ده ان هو نه دا, دا خبره چې د پیغمبر د خلی نه راځي الا وحی یوحا مگر دا وحی ده وحی شوی ده تا او علمه شدید القوا خودنه کړی دا هغه سخت طاقت والا قوت والا هغه څوک ملک جبرئیل امین هغه ورته خودنه کړی دا ذو مرتن فاستوا ذو مرتن خاوند طاقت ته فاستوانو بیا برابر شو ذو مرتن مرسه ته وي چې هغه طاقت وري جسم برابر وي خسته ذو مره نو د خاوند حسن د خاوند طاقت ته د جبريل او حدیث کوم راځي کړه مره بارکه چې مره څه ته وي لا تحل صدقه لغني ولا لذي مره سوي سوال کول چاله جایز نه دي صدقه غسل چاله جایز نه دي چې هغه په جسم باندې روغ وي یو سړی ګرځي سوال کوي کنه نو دل نه دي پکار شي سوال یو سړی معذور دی کغه سوال کوي خیر دی یو سړی معذور دی هغه سوال کولی زو مرتن چې هغه حسن والی طاقت والی فاستوا بیا برابر وي برابر شوی دا جبريل وهو بالافق الاعلى او دا جبريل بالافق بالافق الاعلى فاغه غاړو اوچتو باندې بالافق افق هغه زی ته لګي لکه چې تاسو ګوري اسمان ته کړ نو بعضی زی چې اسایله چې ګور شي نظر ختميږي د اسمان سړي تخکر چې لازمه کې سره اخر کې راغی تچکی دغه ځای ته څه وي آفاق نو هو بالافق الاعلى دیو پاغه کینارو چتو باندې پاغه اړو چتو باندې دا جبريل نبی علیہ السلام دې لیدل سو زل لیدل یو زل دا چې نبی علیہ السلام وکړه نبی علیہ السلام ما جبريل ولید داغه د پر 600 جناح شپږ سو وزن او یو روبناک هبرتناک شکل یو نو ثم دنا فتدلّا چې کله به دوه تنه دوستان شو یا به دشمنی ختم شو کنه نو خپل هغه قوسونه به راوړل لیندې یو دا د ګټو شتر لیندې هغه لیندې نه دا د غشو چې وړي غشي هغه لیندې کوم سر چې قوس دا ګول قوس ور سره تاسو لیدلې قوس ور سره پکې دا یې دی ولې دا هغه لیندې باغور اوړي دغه غش والا او یو بل سره به نږدې و جنگول کې وي خو دې چې کې به خو دې ورغ ځبه تنه غش وشتل اشاره به دې ته چې نن نه بعد به د دې لیندونه په موږ یو بل باندې بغشینو او دا به یو بل ته نږدې کړ چې موږ دومره یو بل ته نږدې الله تعبیر د هغه متل نه کې پس سره چې دې پیغمبر ته د جبريل دومره نږدې شو فکان قاب قوسین او ادنا نو فاوحا الى عبدي ما اوحا نو وحي وکړه منګه بنده د الله ته ما اوحا هغه چې وحي ورته وکړه ما كذب الفؤاد مرعا انکار نه دې کړي زړه د دې پیغمبر و مر مرعا هغه څه چې دوی لیدل کوم شی چې دوی جبرئیل لیدل د د زړه دروغجن کړي نه دوی وځقه څوک ته جبرئیل افتمارونه علی ما یرا آیا جګړه کوي تاسو په هغه څه کې چې لیدل دي پیغمبر لیدل دي او جګړه په تاسو کوي تاسو یې نه دي لیدل او دادي لیدل یې هغه دي او جګړه په تاسو کوي ولقد راو نزله اخرى او یقینا لیدلې ده دا جبريل د نزلت اخرى یو ځل بل بیا لیدل دو ځل لیدل بل ځل لیدل کوم ځکه عند سدره المنتهى په خوا د سدره المنتهى کې سدره المنتهى سدره ویل کېږي بیرته او دا د اخري د بیت المعمور نه بره هغه ځکه جنت المأوا دی د جنت المأوا هم پر دا ونه او د دې ونی باره کې حدیث کې راځي رسول راځي فغشها ما غشا دا از یغشا صدرا ما یغشا د دې ونی نګیر چا پیرا غټ غټ پتنګان دي د سرو زرو او هغه د سانګونو داسې داسې کوي نو دومره په دې ونه کې ناس چې دا ونه پنا کړل روسو هغه راځي نو دغه سدرت المنتهى په هغه ځای کې نبی علیہ السلام ولید نبی علیہ السلام جبرئیل ولید ال تتلو هغه ځای ته سره تلو ځکه عندها جنت الماوا ځکه داغه په خوا کې جنت الماوا داغه سره نږدې د جنت الماوا غ جنت ته وسیدو جنت الماوا هغه ډیرو چې خاص جنتیان له الله غزي ورکه جنت الماوا او داغه په خوا کې بیت المعمور بیت المعمور او جنت الماوا خوا کې دي نه دی کږی شوی نظر کې د پیغمبر یا نه دی کوک شوی نظر د پیغمبر د دې جبريل نه بالکل د قضا کتل وما طغى او نه د حد نه تیروته دی لکه باز وخت سړی دی کې ناشته کړ زه تا ته نه کوم سی بره وګم دې ته د حد نه تیروته وي لکه بازي مخکې د فدای حمله کې دي کنه زمونږ یو مرګري هغه دومره باروز ځان سره غوټه کې چې جنت نه غړي تلل شي جنت نه غړي تلل شي و منات الثالثه الاخرى اغه منات دریم رستنه ګور الها د مشرکین خو ډیر زیاتو 360 خو یوازې پسو کیو په حرم کې ګرچا پرېخ نور هغه ځان لار دې کې الها جوړ کړو لکه اوس چې انځوان جوړ کړي کور کې جدا بوتي نو په کمره کې جدا نو په ارز کې جدا جدا بوتان هغه ځان لېخ دا لات چولات دا یو خسړې مخ کې تیر شو د به د ساتوان چې دي کنه غړو کې واچول او بیا به حاجیانو لور کول د به دا ملاول غلب ورکول او دې بیا په طائف کې د ثقيف چې کومه قبيله وا هغه ولګي د کوټنه جوړه کړه د دې په نوم باندې هغه ځکه د خکر د دې په نوم به عبادت کړه او بیا روس صحابه تللی هغه کوټنه نور لار ته ختم کړی و دا لات چې دی هغه ځکه نو خلق په دې عبادت لته منات شو د د طائف او د مکی په منځ کې دغه لا چې دغه په طائف کې او د منات چې د د عزا به د طائف او د مکی په منځ کې نخله مقام شو دغه ځای کې ودی دا یو ونه وا سونی وی دغه ځکه او غوونو کې با یو اواز بل غین راته چې چا به سوي قبول اواز براته دا مشرکان بتلال تا خالد بن ولید رضی الله عنه بیا نبی رسول الله ولید او هغه چې لار یو ځل لار نو هغه ونه سکټ را کټ واپس راغی نبی علیہ السلام ورته څنګه څه شي دی ورته هغه رسول الله ونه مې کړ کاکه تای شي نه دی ورشه بیا عزاد لانه د ختمه کړی خالد بن رضی الله عنه تر را وخره او ورتوي اعوذ کفرانک لا سبحانک انی رأیت الله قد هانک اعوذ ما بس تا تعریفونه کول نن تا کفر کوم ستانه انکار کوم مخکې تا په نوم نظر نیاز ورکړلی خو انی رأیت الله قد هانک الله تاسو پکې سپکاوي وي یو خزر را کوشوا با برسری بربنه تکه توره خالد بن رضی الله عنه چې تور را پر خو دوه ټوکړي کړه وای وجله هغه ونی کټ کړی راغی نبی له سلام ته قصه وکړه نبی له سلام یو دا عزا وا اوس ته ختم کړه نو نن نه باندې نبی له سلام چرته به د عزا عبادت نشي دا چا د عزا عبادت نه کړي درې مومنات الثالثه الاخرى دا منات چو کنه دا یو نیک سړی او خسړی نیک په وګنه خسړی دی قدید ورته وی سړی چې مدینه ته ځي په دغه ځای کې د د پاره کوټنه جوړ کړو او د دنه به غیر چا پر توافونه کېدل بلکې خلق به احرام چاو د مدینی والو اوس خزرج دغه قبيله چې راتل بدل ته حج کو دوی سو کعبه ته ځو الته بلاړل یقینا دا تقسیم دی دا تقسیم زی زاډې ته په انصافي دی ځان لالکان غره کوي الله لجنکای ان هي الا اسماء سميتموها الله وی ندی دا الا اسماء من ګر نمونه دي سميتموها چې تاسو دا نمونه خېدي انتم تاسو واباؤکم پلارانو تاسو دا نمونه خو تاسو خېدي چې دا الہ دی دا فلان کې شي ذمہوار دی ما انزل الله بها من سلطان ندر علی ګل الله په دې منسته دلیل ان يتبعون الا الظن تابع ندي دو روان ندي مگر پاټکل پسې ګمان پسې وما تهوى الانفس او په هغه سیس پسې چې د دوه زړه سغواړي ال ما تهوى الانفس هغه چې خواهش کوي د دوه نفس نفس یې سغواړي هغه پسې روان دي ولقد جاءهم من ربهم الهدى او یقینا دا غلی دوی ته د دوی د رب د طرف نه پیغمبر او قران هدا پیغمبر او قران ام للانسان ما تمنا ایشته د پاره د انسان چې څه دې غواړي ما تمنا څه چې دې تمنا کې څه چارمان کوي نو الله وی وکم من ملکن څومره ډیر ملائک شته د پاسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم چې فائدہ نشي ورکولې سفارش داو شي ان هیڅ فائدہ الا من بعد ان یاذن الله مگر رسو دا غنا چې اجازه وکړي الله لمن د چا په باره کې شاو چې خوښ شي د الله ويرضى الله تناراضي ګوره چا باره کې الله د باره کې سفارش وکړه او چاته چې وي ته سفارش وکا بیا دا غن الله راضي وي نو پس به سفارش کیږي دا څه خونه ده چې بس د په الله من خبره مناوي ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى یقینا کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت منی لا يسمون الملائکه تسمیه الانثى نو دو نمونه یک دی ملائکه لا تسمیه الانثى نمونه د زنانو لکه موږ چې پښتو کې و فرښته وي فارسی باندې ورته فرښته وي او چې ملک ورته وي کنه ملک نو هغه ته ملک وي پښتانه ورته خېدي مؤنث ترته بوزي حالان کې هغه نوراني مخلوق ته باغو کې تصور د مؤنث د مذکر شته هم نصر نه هغه نوراني مخلوق ته وما لهم به من علم الله ونشته دې دولار په دې خبرو منست دلیل څه علم يتبعون الا الظن ندي تابع مگر دوی د ګمان ندي روان مگر ګمان پسې ان الظن لا يغني من الحق شيئا یقینا ګمان لا يغني من الحق فائدہ نور کوي د حق ثابتولو په باره کې هیڅ فائدہ چې ته حق ثابته او ګومان پیش کړي نه ما داسې خیال لې لکه باید سړی وای کنه چانه د عالم نه به د مسلې تاسو کې چې مولوی سي دا مسله څنګه ده نور ته یو امی بناسي یا به یو سړی با اس معمولی غونی مولا غونی به زمنګ شاري نو هغه به زما خیال داسې دی هر کستا خیال څوک ته پوس کې خپل خیال ځان سره کېده خو زما خیال داسې دی او دا فتوا ورکول نه دي مسلې جواب ورکول دا به هغه عالم مسلې جواب ورکړي چې هغه ته ماخذ معلوم وي او هغه ته پته دي چې کوم مسله کوم دا صحیح ده خیالات نه بنوي ځکه د دې مسلې جواب ورکول د فتوا ورکول د دې مطلب صحیح زه چې تاسو دا خبره کوم دا د الله خبره ده زه چې په دې فتوی د سخت کوم دا د الله د سخت دی فتوی مطلب نه د جواب ورکول مطلب دی امام مالک رحم الله نه صلیخ ته مسلو ته پوښ شو ستب د سلور جواب ورکړو او 36 ته یې لاله دي دا جوابونه بنه ورکو چې مسله ته نه معلومه زما خیال داسې نو ګومان بنه چلای فارزان من تولا نو مخ واړو پیغمبره دا غچانا من تولا سوک چې واوړي د قران نه من تولا عن ذکرنا سوک چې واوړي د زمنګ د ذکر نه زمنګ د قران نه ولم يريد الا الحياه الدنيا او نه اراده کړي مگر ژوند د دنیا نه غواړي مگر ژوند د دنیا ذالک مبلغهم من العلم ذالک مبلغهم من العلم دا انتها د علم د دوله دا د انتها د علم د دوه نبی له سلام وی دعا کوه اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا الله دا دنیا زمنګ مقصد نه ګرځي او زمنګ د علم انتها نه ګرځي چې علم مقصد څه پیدا وکي چې زب په دې پیسې ګټم زب په دې دنیا ګرځم ګټم اللهم لا تجد لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله یقینا رب زما رب ستا هو عالم بمن ضل عن سبيلي هغه خپو دې په هغه چا ضل عن سبيلي چې اوړي داغه د لارې نه لیجزی عاقبت دا دی چې بدله ورکړي د تا آ کسانو بدله ورکړي آ کسانو ته اساو چې بدی کړلی بما عمل بما عملو په سبب د بد عملونو ددو بد عملونه کړلی په سبب د بد عملونو ويجزي الذين احسنوا او بدله ورکړي آ کسانو ته احسنو چې خې کړ دي بالحسنا په خبرت لسره والفواحش اسم هغه ګناونه چې شریعت دا نه منع کړی والفواحش هغه کار بدکارای فواحش هغه بد عملو ته وي چې تمام دینونو ولاغه ته بدوي لکه زنا شو قتل شو غلا شو ډیر داسې څه نه دي چې هغه تمامو کې مشترک دي الا اللمم مگر هغه خیالات الا اللمم مگر هغه خطرات چې په دې ځړ منې تیروزي لکه حدیث کې راځي کنه ولا خطر على قلب بشر د بشر په ځړ منې داغه خیال هم نه تیروته نو الا اللمم یا خداري لمم نه مراد واړه ګناونه ګناه نه صغیره الا اللمم مگر هغه واړه ګناونه نو چې الا لمم دی وي د کې به انبیا نه داخل ځکه د پیغمبر نه وړي کې ګنام نه کیږي خو که الا لمم کې د خیالات راوستل نو خیال به اختیار راتلل لکه بعض خلک موږ کې ولاړی کنه نو اختیاري سوچ کوي دکان سودا کوي شیشه ته نه روښي چې مانه شیشه روښي کنه خو چې دې موږ کې ودرم یاد ده دی موس کې ورته یادېږي نو موس خو دې نه دی وایاس ولاړې نو الا الله مم خیالات اتوماتیک راشي ځین ته یو شی بار کوي یو غلط خیال راغی نو پاغه الله نسل نه کوي ان ربک واسع المغفره یقینا ستارب فراخ بخشش ولله هو عالم بكم دا الله پورې خپ ولې پتا سو ایدان شاکم من الارض کله چې تاسو پیدا کړې د زمکینه و اذا انتم اجنه فی بطون امهاتکم کله چې وای تاسو اجنه جمع د جنین ده جنین وړ کی جات کیته وای کنه اذ اذا انتم اجنه کله چې تاسو وای ماشومان پټ فی بطون امهاتکم په خېټ خېټو د میندو کې نو فلا تزکو انفسکم فلا تزکو انفسهم د خپل ځانونو صفاتونه مکوي خپل پاکي مو وای لکه باز سړی چې کینی کنه زما اصول دادي زه داسې یو پاک سړی ما زما یو غلطي ثابته کوي زه داسې ما چې انسان نو هغه غلطي نه کوي انسان نو هغه نه بګناونه کوي نو دلته فلا تزکو انفسکم خپل پاکي مو او رسو سوي قد افلح من تزکا هغه سو کامیاب دي چې چا ځان پاک عدل تویلات زکو انفسکم څه مطلب یعنی تزکیه د نفس کوي حصول د تزکیه چې دی هغه غوړه کار دی خو دا تزکیه د هغه ویناګانې کول بیان د تزکیه چې خپل باره کې شروع شي په هر محفل کې کینې خپل صفت کوي حامد لنفسه چې ورته وي نو هغه خپل تزکیه کې د خپل بیان د تزکیه د سینه دی نو دته فلا تزکوا انفسکم بیانونه د خپل تزکیه مکوي ولی هو عالم بمن اتقى دا الله خپل پاغه چا منه چاغه کې تقواوي چاغه کې تقوا کوي آیا دته چا خبر نه دی خبر شوی نه دی بما په هغه مزامینو فی صحف موسی چې په صحیفو د موسی علی السلام کې دی هغه نه چانه دی خبر کړی سر و ابراهیم الذی وفا او د ابراهیم علی السلام وفا چې هغه پورا ادا کړو حق د الله او نشته د انسان د پاره مگر بدله د هغه خپل ایمان خپل عمل الا ما سعى مگر بدله د خپل ایمان د چې کوم ایمان راوړل لکه د قبول پیدا ورکړي د بل چا ایمان د لفیده نه ورکړي ها کبل سړی څه عملو کې د تبخین واغې ساري ثواب هغه کیږي لکه بعض خلکو یې ساري ثواب نه کیږي بعض وی چې صدقاتو کې کیږي په مال کې کیږي خو عبادت بدني او کې نه کیږي خو حج ولا کیږي عمره ولا کیږي نو هغه ته موږ ته تاسو کو امام بني فرای مولا دا مسلک ته چې عبادت بدنیه مالیه او قولیه تمامو کې ایصال ثواب کیږي ته قران ولې هغه ته وبخښي دا ورته ثواب رسي کته منځو کې نفلو کې او هغه ثواب ورته رسي دا رنګ کته صدقه دغه طرف نه کوي داغه ثواب ورته رسي کته حج عمره دغه طرف نه کوي نو ثواب رسي نو ځینې کسان داسې دي چې هغه او حج عمره کیږي ځکه بدل حج کیږي ګان د مړي طرف نه کیږي عمره کیږي نو دوی دا خو کړي صحابه وکړه وی چې دا ځکه کیږي چې دغه کې پیسې لګي کنه نو موږ ورته دا چې دا بدن چې کړيږي حج چې دا خو عبادت بدنی هم دی مالی هم دی قولی هم دی ټول بلار روان دی لبیک اللهم لبیک لا اله الا الله وحده لا دا کلمات نو یغه دا هغه ذکر کې روان دی په لارې باندې نو درې وړ عبادت پکې راځم دي نو چې حج عمره کیږي نو دا نور ول کیږي نو دین مطلب دا دی چې خپل مړو د پاره دعاګانې غواړي قران ورپسې ختموي دارنګي صدقات ورپسې کوي خیرات ورپسې کوي صدقات جاریه ورپسې کوي ځکه هغه مړي هغه محتاج دي هغه په انتظار دي چې زمونږه د ژوندۍ به موږ ته خیر را ورسې دعاګانې او موږ ته وکي دا نه چې موږ دا غونه غواړو یقینا پیدا کړی دی د الله جوړای د نارینه او د زنانه او زنانه او نارینه الله جوړی کړی دی کنه من نطفه اذا تمنا پیدا کړی د سندې من نطفه د نطفه نه اذا تمنا کله چې غرزول شي پر رحم د مور کې وان علی النشئه الاخرى او یقینا پدې الله من دي پورته کول یا ژوند کول دوباره یو ځل بیا په دې الله منی یو ځل بیا د خلکو ژوند کولی وانه هو اغنا واقنا او دا الله مالداری راولي واقنا او فقيري راولي مالداری او فقيري هم د الله په لاس کې ده وانه هو رب الشعراء او دا الله رب د شعرا ستوري دی ځکه چې دې مشرکین د شعرا ولې جدا ذکر کړ ځکه چې دوی به د شعرا ستوري عبادت کوي سورت قمر د دې زینا د شپږم باب د سوراتونو په لحاظ سره شروع کیږي او په دې شپږم باب کې هم درې سوراتونه دي سورت قمر سورت رحمان او سورت واقعه ربطم د دې سورت د مخ کې سره په وسو جو سره دی مخکې زجر شو مشرکین ته عقیدتا او عملا داغو په عقیده او داغو په عمل منه هغه ته زجر پیش نو په دې صورت کې هغه ته تخفیف ورکړي چې دا الله نه ویریږي قیامت پر دې الله به عذابونه راکړي دوی مخ کې صورت کې ذکر شو اتباع د مشرکینو په خواهشات او په عقیدی په خواهشاتو پس نو دلته اتباع د خواهشاتو په انکار د معجزې دا غو ذکر کړي مخکې دا غو خواهشاتو په عقیده کې ذکر کړو دلته پر رد رد کې پس په اتباع د خواهشاتو په انکار د معجزه کې چې دوی دا معجزه دلیل نه دی دریم ربط دا مخکې صورت کې ذکر د سلور اقوام مکذبه او اجمالا نو دلته تفصیلا دا قسلور اقوام ذکر کړي خو ور سره قوم د فرعون هم ذکر کړي داوود د دې صورت ذکر تخفیف اخروی دی به ذکر اقتراب اقتراب الساعه چې قیامت نږدې را روان دی خلاصه د دې صورت اول په دې کې تخفیف دی چې قیامت نږدې راغی او بیا نخه پیش کوي چې انشقاق القمر آیا ول ذکر کوي بیا زجر د منکرین ته په پنځو حالاتو هغه ذکر کوي بیا په ترغیب ورکوي قران ته او په دې صورت کې ټول مخمسات دي هر خبره پنځه پنځه کوي مخمسات السبعه ورته وي هغه به الله ذکر کوي د شپې ټیمو نبی علیہ السلام ته وی چې ته حق پیغمبري جو موږ د خپل ست معجزه وخه موږ بس ته حقانیت ومن نبی علیہ السلام تعالی وحی وکړه نبی علیہ السلام کوته دا سونی سلف سپوږمۍ سپوږمۍ د ټوکړې شو دا نیمه طرف ته لاړه نیمه بل طرف هغه چې دا ولیدل ویریدل یو دا خو سحر دی دا خو ته جادو وکړ اول ته د معجزې مطالبه وکړه چې نبی له سلام معجزه وکړه دوی ته انکار نو الله یا غسپوګمې چې د نبی له سلام معجزه وا داغه چاودلو د قیامت د علاماتونو نو هغه خوش په تاسو نه ول انکار کوي او دا یو بادشاو هندو هغه هم لیدلی و کله چې سپوږمۍ دوه ټوکړې شي په دغه وخت کې او وسم کوم ساينزانان چې بر خطر لګنه هغه تحقیق کړل چې دا څه پدې کې جوړ دی جوړ پدې کې جوړ دی په سپوږمۍ کې مطلب څه چې دا اقا تصدیق د انشقاق د قمر دی اګه دا جوړ نه زمنګ پیاس یقین دی چې هغه الله وکذبوا دروجن کړو دوی حق لره وتبعوا اهواهم او روان شو دو په خپل خواهش پس وکل امر مستقر هر کار په خپل وخت باندې کیدونکې دی کل امر مستقر هر کار په خپل وخت باندې کیدونکې دی حکمت بالغه فما تغني النذر حکمت هغه پخې خبرې یا د حکمت خبرې بالغه انتها ته رسیدلې دي نو فما تغني النذر نو سفید ور کی انبیا انبیا به سفید ور کی دا غو نه غني نو فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر فتول عنهم دا سه حال وای چې دوی ته کلا आवाज وشي نو خوشان ابصارهم کته وې سترګې ددو کوزي وې سترګې ددو یخرجون من الاجداث راوزی بعد قبرونو نه کانهم جراد منتشر ته وای چې دا ملخان دي منتشر ګډوډ خار شوی ته وای چې دا خو ملخان دي څنګه چې ملخان راشي کنه د قات ملخان دغه شان دوه قبرونو رواني وفجرنا الارض اراو وستلی الله موږ د زمکه نه عيونا چيني د زمکه چې سو وبوي کنه را شروع نو فلتق الماء یوزیش وی دا اوب على امر قد قدر فاغه کار چې مقرر کړی شوی على امر قد قدر سم مقرر شوی عذاب دا اوب تمام را جمع شوی زیته وحملنا على ذات الواح ودسر دا وبچ راجم شوي طوفان راغه طوفان نوح نو الله وحملنا سور کوم دا نوح عليه السلام على ذات الواح پاغه کشته کې چې خاوند دا د تختو او د سرینو د میخونو والا یعنی ته جوړ کړې تختو د میخونو نه کړ د تختیر څه یو ځکول تجری بیاعیننا روانه وا زمنګ پسترګو روانه وا زمنګ په حفاظت زمنګ په نگرانۍ جزاء لمن کان کفر جزاء دا بدلا غستلی لمن کان کفر یعنی عمن کان کفر د طرف داغه چانه چې داغه نه شکر کوي شوی دا جزان بدلا غستلی د هغه چانه د هغه چاره طرف نه چې دا غش ناشکری شوی دا ناشکری دي چا شي وا د نوح علی السلام کنه خلق هغه بيزتيان کړوي نو الله دا بدلا غستلی ولقد ترکنا ولقد ترکنا آیاتا فهل من مدکر ولقد ترکنا آیاتا الله یقینا پرې خود منګه دا کشته یا دا قصه کذبت عاد فكان فكيف كان عذاب ونذر الله دروغ جن کړي عادیانو دروغ ویلو عادیانو نسبت دروغ کړي عادیانو نو څنګه عذاب زما ونذر او يرول زما ان ارسلنا عليهم ريحا یقینا لګلو موږ په دومنه ريحا سلای سر سرین تیزه چلیدونکي نو سوال وکړي پیغمبر نو الله ولا هغه وخه پیدا کړای نه مرسل الناقه الله یقینا مليګون کی وخه فتنه اختبارا لهم فتنه لهم اختبارا لهم ازمایش د دوی لپاره نو فرتقبهم واستبر انتظار کوه د دوی واستبر او صبر کوه ونبئهم ان الماء قسمه بينهم دغه اوخه الله پیدا کړه او خراغله نو الله یې وسله او په تقسیم کړي ونبئهم خبر ورکړو ته ان الماء قسمه یقینا او په تقسیم دي په مین د دوی کې کل شرب محتضر فکانو نو شدو پشان دا غزری زری شوی شپول د شپول جوړون کی شپول پیجنې د ګړو بيزو ته وخانو ته په خابه د شپول وو یو شپول خاص کسان وو به شپول وو د عام کسان په نه پويږي نو شپول به نو شپول د غنو غنې پیجنې په کوم بوټو کې چې غنې هغه کټ هغه کې خو شپول به ورته نو ډیر وخت پورې هغه شپول وو هغه به وچ شو بیا په دا ګړي بيزي وخت را وخت دی وخت را وخت دی نو هغه به خس خس ک الله دا غینه تعبیر کوي فکانو کهشیم المحتضر نو شودو په شان دغه شول شپول زری زری کړی شوی المحتضر ولقد سبعهم یقینا سبا راغې په دو باندې د وخت عذاب مستقر همیشه نو وسکه الله عذاب څنګه وسکه عذاب زما ايره ول زما ولقد يسن القران للذكر في حال من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر یقینا دا غي فرعونانو ته ير ورکون کی او کنه دا زاړه کافر زاړه چې کوم تیر شي دي ام لکم براءه فی الزبور الله یغو غره می تبا کړلی ام لکم براءه ایشته تاسو د پر بچ کېدل د عذاب د الله نه فی الزبور چې لیکلي په کتابونو کې تاسو دا کتابونو کې لیکل شي تاسو کنه غره یې او قیامت ادها ډیر هیبتناک ته او امر او ډیر تریخ ته ان المجرمین فی ظلال و سعر یقینا مجرمان به په گمراهی کې په بربادی کې و سعر په لیونتوب کې یا پور فی ظلال فی ظلال په گمراهی کې و سعر پور کې یوم یصحبون فی النار علی وجوههم فاغرز یصحبون فی النار چې راخکلې کېږي به دو پور کې علا وجوههم په مخونو د دوی پړ مخې به الله سملو راکاږي به زنجیرونه ورته چولي ذوقوا مس سقر او به ورته الله او سکه سوځیدل د سقر د سقر د زیو مسکه سقر غیخته ان كل شيء خلقناه بقدر ان كل شيء یقینا الله هر شی پیدا کړی دی موږ به قدر په تقدیر سره عند ملک مقتدر په خوا د لوی بادشاه چې لوی قدرت والا دی بس الله دې عمل کول توفیق راکړي